ریاض الصالحین باب د شپږشتم او حدیث نمبر د 203 باب تحریم الظلم والامر برد المظالم باب د په بیان د حراموالي د ظلم چې ظلم کول دا حرام دی وما للظالمين من نصير او نه وي بعض ظالمانو سوکم دادي ته ظالم به سوک معاون پاتې نشي فعمل احاديث فمن احاديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه المقدم المتقدم في اخر باب المجاهده احاديث دین ډیر دی یو حدیث د ابو ذر دی تیار شي او ورځ به وي دا ظلمونه دي الله مونږ ته کوي چې تیار کو دنیا کې هم زرا کله کله خیالي کنه ما جګر به ما سپخم به تک ټول یو دن به جوړ شي تیار شي خلق خو خیر خیر ګیر سه عذاب را نشي فإن الظلم ظلمات يوم القيامه زکه دا زمنګ اعمال لي دا زمنګ غ ظلمونه دي چې موږ یو بل سره کوو واتقوا شوا ظلم نه ځانو ساتي ظلم ډیر ناکار شی دی اچا ظلم نه کوي واتقوا شوا ځان بچ کړئ د بخلنا شوها د شمتوب نه د بخلنا ولی فإن شوا اهلک من کان قبلکم بشک بخل هلاک کړي دي هغه سوچو په خواستا سنا د ظلم د ظلم په وجا او د بخل د په وجا په خانه خلق تبا شوی حملهم علان سفکو دماهم باعث کړیو هغه ظلم دی لرا پدې چې توی کړي وینه دی یو بل هغه ظلم دی د حالت ته رسولي او هغه بخل چې د یو بل وینه هغه تویولا تیارو ان دې د مال او د دنیا سره داسې محبت شروع کو چې پزړونو کې داغه د بخل ماده رااله او چې په کوم زړه کې د بخل ماده رااله او د مال را جمع کولو ناغه بیا د خپل رور په وینه باندې پاک نه کوي د خلکو خو پرې ده پوه ذکر هغه کې مینه د مال راغلی ده وې دې به ملکم او دغه ماته اس پاتې شي دا غمال د وجنه خلک وجنه هغه وروارو ته پاتې شو نو هغه ملکی ځکه دا هغه په لکه د مال مینه راغلی دا د بخل مینه راغلی دا نو هغه لري کی او هغه ټول ارسی ځان پسې وړي کی واستحلوا محارمهم او حلال غنی دی هغه حرام د الله ها او حلال غنی دی حرام د الله هغه حرام سيزونه هغه حلال غنی هره چې خیانت په مال کې کول دا حرام دي دروغ ویل دوکا کول په تجارتونو په کار کې دا حرام دي یعنی هغه ګناه او تر سن ګناه نه کاری پوه دوکا بکې خیانت بکې دروغ بوي هر قسمه فریبون نقصان نه بکې رشوتونه باخلي قسمه قسم باندې وو لګوري هغه بهله مړه حلال دی چې دا ترانو موږ سره لاس یو ځکه واته په دې کرسي ناشته تنخوا تعالی حکومت درکې وروړه ته سره ناشته بیا خو هغه مال واز موږ یو بل نه پیسې یلو بیا وې موږ په دې کرسي سره پاره ناشو وې کنه وې دا په دې کرسي ته حکومت کې نو لې په دې بته تل حکومت پیسې درکې چې غواګان مې خو ته لګلې نه هم مکلف نه دی وروړه دا حدیث معنا د غلط خلک کوي دا حدیث معنا دا دا چې د ها بهکرو نه مراد مظلومان دي او د خکرولو نه مراد ظالمان دي هغه مظلومان چې پاغي دنیا کې ظلمونه شوی هغه برا پاسي او چا چې په ظلم کړو هغه نه خپل بدل والی پوه شي کنه به خکلو نه مراد مظلومان دي او د خکلو نه مراد سری ظالمان دي ولکه خکر دي دی ګوره ها زه پویم تا خکر خلکو سره علم کړی دي نو خکر خلکو سره معنا ظالم شوی زه پتا پویم ظالم ظالم جوړ شوی بعض انسان ظالم جوړ شي صدق کړه اچي لکه څنګه چې بعضی غوې یا سنداخ کړوري کنه او پار چا ورزي نو بعضی ظالمي پار چا ورزي د چا نه لګي چا ډېر رواه مسلم منسوخ لارو کې ناس ظالمان وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال اوه کنه مونږه نتحدث عن حجۃ الوداع چې مونږ به خبرې کولې په بار د حجۃ الوداع کې نبی علی اسلام یو حج کړو سیوای ځکه نه کولو زمام بد باندې چې د سیوا فرض نشي په یو کس باندې یو حج دی یو ځل سیوا کې ډیره خره نفلی دي والنبي او نبی علیہ الصلات والسلام بین ازورنا زمن کې موجودو ولا ندري ما حجۃ الوداع او من نه پویدو چې حجۃ الوداع صوت سس سجده ستوي حتا تر دې حمد الله رسول الله سده چې حمد وي په الله باندې پیغمبر د الله اسنا علیه نو فما خفی علیکم نو پټ بنجی پتا سبحان من شانی حال لا فلیس یغف علیکم نو نه دې چې پټ بشي پتا سو یعنی پتا سو د دې حالت پټ نه دی بلکې داغه صفات او داغه حالات تاسو ته خیال دي چې هغه به د الله د خدای توپ داوا هم کوي بېمانه هغه دجال به د خدای توپ داوا کوي او داغه یو لاس کې به ووري او په بل لاس کې به جنتی چې کم لاس کې داغه جنتی نو هغه به جهنمی او چې کم ملاس کې داغه ووري نو هغه به صحیح حقیقت کې اب جنتی نو څو ځان ورته گزاري څوک دی ونی دی هغه جنت دغه په سبا باندې وي خورا کو نو مزه به هغه په سبا او مکه داغه نه سره جهنم دی باندې سخت فتنه ده ان ربکم لیس بیاور بشک رب تاسو کان نه دی او هغه کان سترګه والا دی وانه اور عین الیمنا او بشک دا دجال ها سره په باز انسان الله خپويږي الا خبر شي ان الله حرم علیکم بشک الله حرام کړی په تاسو ویني تاسو او اموالکم مال تاسو کا حرمت یومکم هاذا پشان ته د حرمت درج تاسو چې دارې فی بلدکم هاذا په دې کلی کې چې دارې تاسو فی شارکم هاذا په دې میاش تاسو کې چې دارې الا خبر شي هل بلغتو آیا او رسول ما اے زما صحابو ما پتا شو کې د پیغمبرای نه رسو تقریبا ډیر وخت کړه تیر کړی دی خو ما په خپل ګمان کې د الله پیغام تاسو ته سید ورساو چې تاسو له مضبوط شي آیا ما اون رساو قالو نوی صحابو بنعماو الله پیغمبر تعالی ورساو موږ د الله حکم سټونه د بازو سمانا واپس کېدل دا دي چې تاسو به د یو مسلمان وینا تو ول روا غنئ هغه به وجنې په سټونو سټونو باندې نو دا هغه وجل روا غنل نو دا کفر نشه زکه دا هغه وجل حرام دي او حرام ته حلال ویل سره په څه ګرځي کافر ګرځي نو رواه البخاری نقل کړی دی امام بخاری ها چا چې ظلم وکړ کی د شبر ملار دی په یو لیش د زمکه باندې یعنی د چا یو لیش زمکه غصبا لاندې کړه دلا غ مناسب نواب هو که څه شی ته اغسته او دا غسیس په یوس کې دا غ قابو کړی دا خپل سیز نام به جایز دی خو اسی ظلمن اسینه ده الته په تاریخ لال بشي تحصیل ته لګ رسیدون کې سړی دا غي هغه ټولې سي ځان په سیولې کې د خويندو سي دا پپوګانو سي دا غلېونو سي پته هم لګي چې په چا په سیولې کې نه لګي دا یا ساته دا ګوره عظیمه ګناه ده ها وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها تابعداري وکړه نو فعالمون خبر کړی لرا ان الله قد افترض عليهم صدقه چې بشک الله فرض کړی دا په دې باندې صدقه الله په دې باندې صدقه فرض کړی نو صدقه نه دلته کې مراد کومه صدقه ده ها زکات فرض زکا دا نفلی صدقه فرض نه ده بس هو با وختونو کې واجب او فرض چې سړی په ځان نظر کی خو کله په کار دی چې چا الله توفیق ورکړي دا زکات دی تو خذ من اغنیایم اغسته بشي دغه زکات د مالدارو دا غینا فترد علی فقراهم او واپس کول شي دا صدقه زکاتونه په غربا او دا غي باندې د مالدارو نه به زکات واغستري بچا به تقسیمیږي پاک کمزور غریبانو باندې به تقسیمیږي نو عامل د زکات راغې او پای کې خخه ساروي ګوري سلوختم دې کنه یو نو دې پکې خخ ګورونه ګوري نو کرایم اعمال پکې تم ګورا برابر درمیانه مال والا چې نه ډېر خرابي او نه ډېر خی درمیانه وتقي دعوت المظلوم او ځان بچکا د خیرو د مظلوم نه چې څوک مظلوم دی داغه د خیرو نه ځان او ساته وروړه طالب العلم مظلوم دی حق پرس عالم مظلوم دی هدارنګ حاجی مظلوم دی په جمعات کې د درس لپاره څوک ناشته زده کول کوي خو درن کې دا مظلومان دي دا غي ګوریا ساته خیره ته وانه فإنا وتقي دا اول کدا غي خيواله بتول من په بدل از باندې ګرځي فإنه بعض زيرا دا خيري دی وکي نه دا سموا چې څوک د مظلومانو خیرواله دی خدای څخه ستن دی بیا لګي فإنه ليس بين وبين الله حجاب بشکا یقینا شان دا دې نشره په منځ ده ها بند دې مظلوم کې او ما بین د الله کې حجاب نو سپردا د مظلوم د خیرو او د الله د قبله دو په منځ کې سپردا نه خو چا د سترګو نو ختوي کې چې الله ما سفلانی ظلم کو الله تعالی دا ظلم پته دا الله سزا ول ورکا نو ان شاء الله زبر سزا ورکما الله زو قرآن او سنت د ناشته ما جمعات کې ما الله زو علم لراغله ما او الله منګم راغلی علم لا تاسو ما منګای نو لا سوچت کوا الله چې څوک را سره ظلم کوي ذاته کې تنګي می نو الله تو سره اور سلمشا او تو داغه مناسب سزا غلا ورکا بس بیا پرې الله تعالی ها هو الحمدلله چې الله تعالی پرې خو دو نو الله به دا سزاګانې ور کوي نام او نشان دنیا نه ختم کی فاینو لیس او ماول ډېر په لګو واکه فاینو لیس بین و بین لا حجاب انداس او باز داس و جوړي چې سم و جوړي پاره داسې مصیبتونه پیدا وري څوک لري کی متفقون علی اتفاق کړي شی بده حدیث د بخاری او د مسلم ډېر خلکو زما د دې مسلې د توحید خلاف زما د درس نن الله دا غي کوم مصیبتونو زلال د دنیا لري روک کړی دي وعن ابي حميد عبد الرحمن بن سعد سعدي رضي الله تعالى عنه قال اوي ابل يوزه تلال نو ماته ویل مولوی صاحب استاد خلق ډیر خلاف کړو یو ځل چې تا پسې کسان رالل او تا ته سوره خسته خبره وکړه طالب ما سره وو ابلو وتا او ته وی چې نه تاسو برازي زه د قران نه پاسې غم نه وای موږ جمعه ته در منډه کړ چې خدای سبا کوي ته سره اوس تا زب درس بند کا او تا هغه راغلی او تا وې نه زنه پاسې غم د قران نه او تا سره رالل دا ته په کم شان کې خبره وکړي او هغه نه هغه لال د سيزونو سره سموردار شوی دی او سم مصیبتونو سره مخ دی مې منګه الله ته پرې غیره او ته اوس هم الحمدلله په خپل درس باندې ناس ته او خپل درس جاری دی او هغه لال سو په یو مصیبت اخته سو په مصیبت الله دې په نور مخته کی چې څوک زمنګ دې مسلې لا د دین د پر رکاوټ جوړي الله دې تعالی هدایت وکي څوک من تنګي زمنګ اولاد تنګي زمنګ د عملګری تنګي نو الله تور سر مشي او هغه عمل وسره وکا کم چې په خانو سره کړی ځکه موږ ولې د خپل دین نه وباسي زمنګ څه ګناوه مو خدای الله کتاب مخلوق تخیو سنت د پیغمبر مخلوق تخیو چې خلق د دین نه خبردار شي مسائل زکی قران او سنت زکی ګینه زه خو زما یو روپۍ خلکو نه لالچ تا نو ته تملارم او نو ورکای زما تم صرف د یو رب العزت نه دا او الله دې موږ لرا کې دنیا هم خوشاله ورکه اخر کې زمونږ امید دی ان شاء الله او موږ دنیا او اخر دنیا هم راکې او امید لرو ان شاء الله اخر هم راکې نو پدې کې یو سړی موږ له رکاوټ جوړي او موږ تنګي ها استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الرزد یقا ګورا سار چې شینو خلق دنیا پسې منډه وي څوک نوکرو لمنډه وي څوک ذمہ دارو لمنډه وي څوک باپاره لمنډه وي څوک یو غا او منګه قران او سنت تر روان یو چې د الله کتاب او د الله د پیغمبر طریقې مخلوق ته وخیو نارینه او زنانه عوام او طالبان داس دکی او مقصد صرف د الله رضای نو د دې او د الله په منځ کې بیا حائل نه الله منګ وایو زمنګ امداد وکا رضی الله تعالی عنہ قال هغه استعمل النبي صلی الله علیه وسلم نو عامل مقرر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سره د اس قبلینا حق پرس فول ما ته یو کس وی یو زر ډیر مثال نور کوم چې د حق پرستو سره چیړې مګوره ورونو ته وېم ملګرو ته وېم چې د علما خصوصا چې چا په خله کې قران او سنت دې څه چیړې ما ماول دا خلک چې چا چیر کړو هغه نه تبعې سره مخ دي ها د دې طلباو د علماو او چې مقصد صرف د الله رضا نه چل ولې کې ظالما عین دعا لا استعمل النبي صلی الله چې خیره د تهونه کې کو دعاو کوي کې خو چې خیره د تهونه کې خیره به قسم په خدای چې زما د سر لګي متن دی لګي بیا استعمل النبي صلی الله علیه وسلم رجل من الازدیب مقرر کړو نبی علیہ السلام یو سړی د عزت قبیلینا یقال له یو موږ ډیر سخت تنگ کړیو حافظ صاحب هم تنگا او موږ هم ډیر سخت تنگ کړیو همغه خدا داسې مصیبتونو سره مبتلا کې چې دنیا او آخرت تباہ شي لا لا دنیا پر ما ته یو کس وي زدا خیر مې هم نکو سړیا د الله د شاعر الله بیزتی کولا دنیا او آخرت تباہ شو یقال له بداسې مصیبتونو نو چاغه راغې نو خلکو له زکاتونو مور کړی دی او خلکو له توفی او تحائف مور کړی دی نو هغه راشي نو فیقول هغه وایي هاذا لکم دا زکات تاسو دی او هاذا هدیه او دا هدیه دا اودیت الیا چې هدیه کړی شوی ماته دا تاسو مال له زکات دا زما توفی او هدیه دی مال خلکو را کړی دی نو په هغه عهده باندې تا د خلک هدیه درکې به تور رشوت چې مال به کې خلک کمې وږي مال به کې د خمال پریری ها دا هدیه باجه کته د پاره خلک ورکې وي مړه سګډوري چيله او رواله مخه ته وته کې دې دا تاسو گفت دی نو زمون کې روان دي نو یې کې بیا موږ سره سو کې رعایت بوږي زمنګ دی فلانی سیس باندې لګه خبره روانې دي خیر تاسو تاسو لګه خرچه وکړئ کنه چابي باندې د ګاډي ورکه ورن تاسو تحفه ده کنه تحفه مال ولنه راکې مال چې راکې هغه د اخلاصي ځکه ما کې نور څه نشته بغیر د قران او سنت نه او چې عہده دار له اورګي نو پای کې سي اي کې رشوتي دا شی زديره پاره غل اور کوم چې را مال سبا امتحان کې خې نمبر راکې مال سبا دا غزمه کما پسې او خېږي دا او کې ټول رشوتون نو افلا جلس فی بیت امي نبی علیہ السلام آیا دا سړی نکینی په کور د خپل بلار او په کور د خپل مور کې حتی چې دی راشي چې دا شي هغه ته هدیه دا ان کان صادق دې رسید هو کله دا زما هدیه ده د دې نه پس کور کیو ته تر بیا هدیه راشي دا خو خلقو ورکړې وي د پاره د دې حارشوت د پاره یو قسم بیا د پاره توفی خو ته ما د مالې غلې وي نو چې ما اولې غلې ما عامل کړی نو چې سوره هدايه تا ته ملاوي شي هغه دې دا ورکا ستا په کې سنشت ابو داود کې دا روایت راځي متفق علیه چې په یو عہده باندې یو سیس چاله ملاو شو او مقصد دای چې یرا دا سیس باندې ما دې اوس کمزورې کوي هغه بدالي ګوره موږ لري هدايي راشي جی ما روټه تاسو لمنه کړې ده مې زه نه خورم ما مری خرابې زه پوهیږم روټې زه نه ځکه نه خورم چې زه اوس چل والے چې دې بیان کې دي کلی کې زه ته راځي چې ما باندې رد ونکي موږ دا روټې نه خورو کپری چې تاسو سره ما سوټ نه راځم نو ډیر شي یا زه پاره سو کوم ما بکسر ډکی خرابي نه جی دې ته مړ سره کو بیا به وشي مقصد دا هغه دا چې دا سوټ له زور کم چې دې دې مسله باندې زه څه کومه کمزورې کم همدارو پته نه لګي حافظ به مو وستاس دوه روزه مې تاسو سوې مو موږ له خدا پته نه و چې تاسو پروګرام دې کې مې روزه نه ساتله یره وې چې په کمال دی دا او ما ته پته ده چې دې ما په دې کې څه کوي ها کمزورې کوي نو زلال ما شي نو چې ته په هدا باندې ناشته او ته خپويږي چې ما نه دا کار اخلي سبا او قلم می بې ځای خوځيږي نو سره سرکته کې هغه ته چلے ګډ پیسو تحفه دی علي مال یو لفافه دا سره کړه ها الګ لفافه کې سو وې پته نه لګي خو 5 لک روپو چک پکې ورو مال ولدا کې تعالی چکو نه درکې ظلم لاخی مظلمتن یعنی پچا چې د خپل مسلمان رو د عزت متعلق یا بل سوي ظلم وکړه ا سوچوي د سرا مظلمتن زید ظلم د خپل رور یعنی د خپل رور سره ظلم کو په بیزتۍ باندې بیزتې ک خپل رور دا دا ظلم دی یا دا حق واغسته په نه حق نو دا د خپل رور سره ظلم کو او دا نن ډیر دی مظلوم بو یا الله شنو جاتی دا سره کړی نو ښا دا مو چې شر دن کی وانا ان شاء الله قیامت کې مال باندې بدله ملاويږي وایل چې سود سره ظلم کوي بدل مالا واپس ما تا ته پرې خیر الله الله دا کارو سره بیا کوي ښا وایل لم یکن له حسنات او که چرته دی وی د در پاره نه کوي اے چې ظلم کوي نو هغه نه کوي کله کوي یار دی بو چې الله دې زړه مې را سره کړې وي دنیا کې خواصه وخت یې ریدا ها اوس په زما ډیر کار کیږي ها وا خلک خبر نه دي نه یا خبر ده خو څنګه خلکو پټی کړی دي وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص سوچ ما ظلم کې زم ز پړیدا خدای ګواره کله کله سماله کوم داسې راځي خدا دې سنار سمغ د زم یې مال الله په دې اجر راکړي ځکه زموږ د ګناونو هو ډیر دي او عمل هم نه کم دي نو هغه څوک دی هاجره چې پریری هغه ګناهونه چې منع کړی الله دا غینا چې د کوم څه الله منع کړی نو هغه پرې دا متفق د زنا نه منع کړی زنا پرې دا د شرک نه منع کړی نو شرک پرې دا د پردوی سود غلط ناجایز نه منع کړی نو هغه پرې دا متفقن علیه نبی علی السلام د مال غنیمت په سامان یو سړی مقرر کړو په تور حفاظت په تور حفاظت مقرر کړو چې تبد د صدقې د زکات د مال غنیمت څخه خیال بده دې ساتي دې خیال کو دا ډیوټي هغه تاواله کړو او د هغه سړی نومو کیر کیرا څوک خخت خاو ګور خخت لګي خلک ځان لوري دا خخت وګورا شیخ خاص کوي د ار یو سیز چې د ځان له خاص کړه د قیامت په ورځ به دا استاد سر د پاسه پراته او را روان به وروره او ور کې به ور کې به شریک شه مل ځان له خاص کا واته شرکت دې ځای ما غسته نه غسته دا والي یا معافی وغواړه خدای چې ما ته معافی وکوا معافی د سو حکم تاسو چل کړه کوي معافی معافی کوا چل لیکره کنه معافی ما ته وا چې دا شی مې کړی شریک شی به یو غو خاص کی ځان لا ما څه نه کړی تا چې سکړي بس الله پوه زه خو نه معاف کوم فوجدوا عباءه قد غلا تاکي غلا کړي و دې لرا غلا باندې کې خیانت کړي او داغي شړې ځان لا چې چا دل یو شی درک هغه فورن ورکا رواه البخاری نقل کړی دی امام بخاری وعن ابي بکر نند دې منبرانو چرمینانو دې زکات مشرانو د ګور د حافظ صاحب غریب دې دې مل باشنده نو د سونو کمیټې د زکات چرمینان منبران دا سوزونه د بیت المال راځي دا بیت المال ولا لایق نه غریب دا چې خلکو نه مقرر نه دي دغه خو د 4 روپۍ ورنکړه د بیت المال نه دا بسکه قیامت کې وروړه دا غټ غټ ګيري وځي د سر د پاسه پراته یو را روان وي وعن ابي بکر نفع بن الحارث رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غوي ان الزمان قد